او په خیرو د دشمنانو هر قسم چې کې هغه خپل وخت باندې برازي نه مخ کې کیږي نه رستو کیږي او شکایت کوي د دینخه وقال الذين كفروا وباكت په اعتراض کې دا تخویب هم دی وی با کسان چې کافرانو لن نؤمن بهذا القران موږ هرګز ایمان نه راوړو په دې قران باندې ولې مثبت د بعث ثابتې قیامت موږ دا کتاب نه منو ځکه قیامت ثابت دی قیامت نشته دی ولا بالذین فاغ کتابونه بین یده چې مخکې دنه دی هغه هم د سره موافق دی په اثبات قیامت کې موږ هغه هم نه منو دا قران هم نه منو ستا خبرو هم نه منو د پخوانو پیغمبرانو هم نه منو الله وی ولو ترى ولو ترى کجرتاول ذی ظالمون فاقت ظالمان موقوفون يرجع بعضهم واپس كيب بعض لدينا إلى بعض بعضتا القول جواب الزامن قول الزام باور کوي ښا تابع ممننو تابوي يقول الذين استضعفوا اوس مکالمه بیانې دا د غریب او د مالدار مکالمه ده يقول الذين استضعفوا يا كثان ضعيفان دي لا اجزان ته ارجاکم پس دای نه چراغ تاسو ته پیغمبر راغی قران راغی مونږ نه منه کړی بل کنتم بلکې وای تاسو مجرمین مشرکان قبل مج محمد صلی الله علیه وسلم په خوا دراتلو د محمد صلی الله علیه وسلم نه تاسو نه منو مونږ خو درته نوې وقال الذين استضعفوا امو يا كسان چې جزان دي د غریبان للذین هاکتان ته استکبروا چې تکبر کړی دی غټان دې مشرانو ته وایي بل مکر الليل والنهار مکر مکر ساتو دوکا فریب ساتو د شپې او درې مکر وارا تکو د شپې او درې اذ تامرنا پاوجتا تو امر بکو مونتا ان نکفر بالله چې من کافر شو په الله باندې ونجعل له اندادا او ګرځو د لره شریکان الله لره شریکان ګرځو تاسو دا مونږ باندې وي الله سره شریکان وګرځوي الله تعالی سره شریکان ګرځوي ملائکی بنی ادم پیریان او ستوري نو چې دا وایي واسر الندامه پرې پټ پکې غ پیمانتیا دواړه زنجیر د اوسپنې فی اعناق الذين فغردنوا لا کسانو کې کفرو چې کافران په دنیا کې دای په غاړې ته به زنجیر جوړي بیړې اتکړې هل یجزون ورته وای جزا نشي درکول تاسو ته الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې تاسو عمل کړی دی تاسو چې کوم کفر او شرک کړی دی دا د هغه جزا ده واخله دغه جزا به درکې نور خو نشته خپل عمل بدر سره وي که کوي کوټي تسلی ورکی رسول پاک ته ته مخه پکېږه دی په بدر د پیغمبر ته ډیر زیات الله وی ته مخفه کیږي فما ارسلنا فی قريه ما نه لګلی په یو کلی کې من نذیر یو يرون کې پیغمبر الا قال مترفوا مگر او به مر مشرانو او مالدارو داغه کلی مالدار او مشران دواړه لبوي متنعمين ان بما ارسلتم من پاغه تاسو لیکل شوی به پاغه باندې توحید قیامت اخرت کافرون کافران یو من تاسو خبر نه منو پیغمبر ته وي تاسو چې من ته سوای من کافر یو من نه منو تاسو په خبره باندې وما نحن بمعذبين نیو موږ په عذاب کړی شوی دا مالونه الواز موږ دومره ډیر دي موږ عذاب نشی راتلې ان موږ عذابې موږ اسباب دي دا ته بیری تیاری کړی دي دا ته سونه دي دا بلا کافرانو وي دا د لې عقیده موږ ته سو غږ نشي کوله الله تعالی ورته وایي قل ورته وای د دې په جواب کې ان ربي يبسط الرزق رب زما کولاوي رزق لمن اغچال رزق يشاء او رضا وشي رب کولاو رزق ورکي اغچال چې رضا وشي ان کولاو رزق ورکي وای قدر او تنگي چاله رزق تنگ ورکي چاله کولاو ورکي مونږ ګټلې دا یا ما دا کار وکړ دا ما او مونږ ځان ته نسبت کول دا تبعی ده دا انسان تبا کوي وما اموالکم استوای ما مال ډیر دی کافر وای ما ډیر مال دی ندی مالون استاسو ولا اولادکم نه الواد استاسو الا من مگر هغه څوک امن چې ایمان راوړي او عمل الصالحات عمل کې صالحه فاولائک دا کسان لهم جزاء الضعف دې د پاره جزاء د دوچندای دوچند عذاب ورکیږي بدله د دوچندای بدله ورکیږي دوچند یو په لس یو په سل یو په وسوا یو بغیر حساب دا د الله خو خدا بما عملو په سبب دای چې عمل کړی دی هم فی الغرفات دی په بالخانو کې لوی لوی بنگلې وي امنون په امن باندې وي ها د مرګ نه د خوف نه بیماری نه د تکلیف نه د دنیا تکلیف د بدخانه اپ له مزید ښه تخویف دا د مؤمن بشارت چې د مؤمن مال الواد او مؤمن لا انعام ا دنیا کې خو مؤمن مثال د فصل له کله یو تکلیفي کله بل تکلیفي کله یو مصیبت بل مصیبت تخفیف والذین سعوا آکسان یسعون چې کوشش کوي فی ابطال آیاتنا ابطال بکی دي په باطلولو د آیاتونو زما کې چې د آیاتونو دی بند شي دا دي سوق وا نوري معجزين معاجزين دي خلاصي دن کې دي زمانہ معاجزين چې الله عاجز شي دي تنو ته لا ينجون بالمال والولد نجات نمومي په مال په ولد سره دا خو رزق دنیوي دی البته دنیا کې به فائدہ ورکي اولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې حاضر کړي شي مال الواد دې ټول ولته به حاضری ورته په سبب د دې مال او دنیا به عذاب ایت تا جمع کولا اتا یو دنیا په جندا اخرت دې نه پیژند اوس وګوره ورته قل ورته وایا د مؤمن د پاره مال دنیا څنګه ده بالکل خدا مؤمن د پاره مال دنیا دواړه خدي او د کافر د پاره مال الوا دواړه تبعی ده ګوره د یو د پاره تبعی ده د بل د پاره خواله ده دغه دنیا ده مؤمن له حق لا او د کافر لپاره تبا کړه اغله سبب د تباہی وګرځو قل ورته وا ان ربي په دې رب ما يبسط الرزق کلا وی فراخي رزق رزق کلا ور کوي لمن اغجاله يشاء جرزا وشي من عبادي د بندګانو ويقدر له اتنګي چاله چاله بس رزق ورکی او چاله تنګي بس ويقدر له بسط الرزق دا بسط رزق کار کلا او رزق ولا نور کوي تنگ ولا ور کوي ويقدر له تنگي دلرا وما انفقتم اجتاس نفقك وي من شيء الاشياء شيء مفرد بمعنى ده جمع هغه چې تاسو نفقه کوي د اشیاونه ډیر چې دونه خلک نفقه کوي کپڑے مالونه خوراکونه فهو دا چې تی نفقه کې فهو دا نفقه ستا انو يخلفه خليفه ور کوي د خليفه کې وهو يخلف دا الله عوض ورکی غلره فهو دا الله تعالی يعوذه عوض ورکي يعوض زائدا على ما انفق عوض زائد ورکي پاغه جن نفقه کړی عوض ورکي دی لرخه الله ته یو ورکي الله د لس درکي تا نه مرض لري کی مصیبت لري کی هو خير الرازقين لا الله خير رزق ورکون کې دی رزق ورکون کې الله دی رزق ورکون کې رسون کې الله دی نو د مؤمن مال او کو ورکی نفقه الله ولا عوض ورکی بدلی اجر ورکی مرض نه لرکی مصیبت نه لرکی تکلیف نه لرکی او مال ولا ورکی برکت پکې واچي او کافر مال لا ينفع مال ولا بنون ويوم يحشرهم فارض کې جمع بکې دي جميعا ټول ټول بجم کې ملائکی بن یدم انس جن ثم نقول ثم يقول للملائکه بیا وای ملائکو ته دي کافرانو به ملائکو عبادت کو الملائکه بنات الله به وي نو بیا وای الله تعالی ملائکو ته د دې د خجالت د پاره د رسوایې د کافر د پاره اها اولای یاکم اداریا کتان یاکم تاسو لرا نو عبادت د دې په خوخه زمونږه بل سو بل كانوا يعبدون الجن بل ودي چې عبادت به کو د شیطانانو جن مراد شیطانان دي بلکې ودي چې عبادت به کو د شیطانانو اذ یامرهم بها شیطان ورته امر کو د بوتانو د غیر الله په عبادت اکثرهم اکثر د دې بنی ادمونه بهم په دې جن باندې لا یملکو مالکان ندی یعنی اختیار نه لري بعض تاسو نه د پاره د بعض نفع د نفع ورکولو ولا ضر نه د ضرر د فکولو ضرر نفع نقصان نن تاسو نشي د فکول جن انسنا انس د جننا الواد په مال سره کې الواز سره ونقول للذين ابوهم اه کسان تظلموا ظالمان دي ذوقوا عذاب النار اوسګي عذاب د اور التي اغور كنتم بها چې وای تاسو په دې اور باندې تو کذبون تاسو تکذیب کو دور اور چرته دي د جنت شته دي نه دوزخ شته دي دوزخ موزخ نشته دي تاسو تکذیب کو په دې باندې اوس ټینګ شي کذالک دارنګي شکایت دی و اذا تطلع علیم چوبل استیج په دیمان آیاتنا آیاتنا زما بینات واضح فعذاب د اور سره چې دال دی هغه په نبوت ستا باندې آیاتنا دال دی په نبوت ستا نو قالو ویلی کافرانو ما هذا نه دا پیغمبر الا رجل مگر یو سړی دی زمونږ د کلی یو سړی دی یریدو اراده لري ايصدكم چې منه کی تاسو لا واړی تاسو لره عما كان يعبد اباؤكم دا هغه دین نه چې وپلا چې عبادت به کو پلارانو تاسو خدا پیغمبر تاسو د پلار او د دین نه اړیو هغه به خود بوتانو عبادت کو تاسو د بوتانو نه اړی وقالوا ويب وبويدي وبويدا کافران ما هذا نه دا پیغمبر ادا اړول د عبادت او د دین دا کتاب الا افکن مگر دروغ دی مفتر د ځان نه جوړی دا پیغمبر دروغ وای دی د ځان نه جوړی ور پیغمبر ته به دا نسبت کو دا دروغ دی د ځان نه جوړی دا خدای د ځان نه وای وقال الذين كفروا ابو يا كسان کافرانو للحق په شان د قران حق للحق للقران الحق لما جاء او مرګه چراغ دیتا ان هذا نذا قران الا سحر مبين مگر جادو ښکار دی جادو ښکارا سحر ښکار دی دا سي اثرات دي پکې سړې قوت جاذبه دې ځان ته راکاږي ښا دا قوت جاذبه دې ځان ته راکاږي دا وی کافرانو د قران په شان کې او دا مخ کې خبره به کوله د پیغمبر په شان کې الله تعالی وی وما اتینا من کتاب ما نه ور کړی دا دلیل معهم دلیل دې څنګه نشته دی وما اتینا ما نه دی ورکړی دیتا من کتب دیو کتاب نقلینا دا نقلی کتاب تامر به عبادت غیر الله چې هغه کتاب کې امر شوی دی په عبادت غیر الله یدرسونها چې لولي دی غیلرا يدرسون درس کوي یعنی لولي هغه لرا وما ارسلنا الیه ما نه لګل دی ته قبلک فخواصا من نذیر یو يرون کې پیغمبر ينذرهم على ترك عباده غير الله شپږ شپږ دین سو کالا دیت مخ کې پیغمبر نه راغله دروغ جوړلی او کسان من قبل چې په خوا دې دینو هغه به وی دا غپ دې ما بل وما بلغو وما بلغو ان دې رسیدلی د اهل مکه په علم کې په مال کې په عقل کې په پوهه کې وما بلغو دې رسیدلی د اهل مکه په مال علم عقل کې معشار ما آتیناهم لسمی سیلاغنا ما آتیناهم هغه چې ما ورکړو مخکینو ته مخکینو ته چې ما کوم طاقت قوت پوی ورکړی و دا اوسنی دا غي لسمی سي ته نه رسیدلی لسمی سي ته وې فكذبوا رسلي هغه مخکینو تکذیب وکړو انکار یو کړ رسولانو دروغ یو ګڼل رسولان نو چې دروغ یو ګڼل او پیغمبران یې نه منل او دونه به وای نو بیا غي څه چلو کو دای بس کارو کی مخکینو انکار کړو دا غي انجام څه شو تباہی ستاسو انجام به دي تباہی کتا ته توحید اونمنو نو انجام به تباہی اوس ورته وای چې وګور دای مکالمه بیان کړه د کافر د انکار او ان انجام او عاقبت د کافر بیان شخه او دیت وای اثبات توحید کوي ښا اثبات توحید کوي او اثبات د رسالت دواړو دي ښا اثبات توحید اثبات رسالت قل ورته وای رسول پاک ته وای دخول کی اثبات رسالت دی قل ورته وای انما اعلکم ذو عزکم تاسو ته قربا وحنفا وذلا نور بذا وم قران فرت مش نمونه بیان کا قدرت الله تعالی تدود و په انصاف سره یواز په انصاف سره دری ثم تتفکروا بیا تاسو فکر کوي وقف دلتقا ثم تتفکر تفکروا بیا فکر کوي خو فکر کوي په انصاف لتعلمو تاسو به پوه شئ تصدیق به وکړئ او به پیژنئ او به منئ ما به صاحبکم من جننه نشته په صاحب تاسو باندې لیوانتو نشته په پیغمبر لیوانتو تاسو ودرېږئ وګورئ فکر وکړئ ځکه هغه چرته تاسو ته غلطه د تاوان د نقصان خبره نه ده کړې نو څنګه پاغلی ونتوب دی اعاده با کیږي ښا هغه درته وای سم شي شرک مکوي کفر مکوي بیا به عذاب شي بچکی تاسو دا یته بچکی اوس دغه ورته وای په دې مقام کې چې تاسو دې ته وګورئ زه خو درته خبره کوم دا د لیونو خبره ده قل ورته وای ما اسالکم من اجر زه سوال نکوم تاسو نه د اجر زه خو اجر نه غواړم تنخواه نه غواړم اجر تنخواه بدلا فولکم اغستاس شمال مراکو اغستاس شو زه تاسو نه غواړم نه ځکه ان اجری نه بدل زما ثواب زما الا علی الله مگر په الله باندې ما لبا الله د دې اجر راکې د دې بدلی به الله راکې ښا د تاسو نه اجر نه غواړم هو علی کل شیء شهید دا الله پارش باندې شاهد دی هغه پارش باندې عالم دی نو شاهدی کوي پر رسالت زما باندې او په صحت د عقل زما باندې په صحت د عقل زما په دنیا کې د رسول پاک نه عاقل نشته اوس کافرو من له خغړی ردیانو کدی دا ګمانو کې مونږه کافر یو او مونږه ستا په جنون باندې خبر یو نو قل ورته وایا د دې جواب دا دی علام العيوب عالم نه الله تعالی په پټو باندې پس له باندې الله عالم دی د چا په زړه کې حق راشي په حق باندې ولار حق وای حق کوي په حق پتی رواني کدی دا ګمانو کې چې سدلیل له چې زمون خدایان باطل دي او ته په حق باندې دا دې سوال وکي نو قل جواب دې قل ورته وای جاء الحق راغه الدين الحق دين حقا دلائل حقا راغه حق دین حقا توحید وما يبدئ الباطل ابتداءا پیدا کول نشي کوله وما يبدئ ابتداءا پیدا کول نشي کوله الباطل الاله الباطل الا باطل استاد خدایانو څه پیدا کړی دی خو یې څه پیدا کړی دی زمکه اسمان کې یو شیخ خو یې وما يعيد اني معاد کول شي ثانيا ني ثانيا اختیار شته ابتدای د مخلوق ګورا انتها د مخلوق ګورا ني ابتدا کې څه دسترس ده ني په انتها کې څه دسترس ده ني په دنیا کې او شی پیدا کو ني اخرت کې پیدا کول شي نو ظالم بچو ته ورته خدای وایي وما يعيد وما يحيي بعد الموت انیش ژوند کول پس د مرګ نه چې اعاده یو کنا دا یو ورته لري د خدایانو هغه الزامي جواب ورکړه استاد خدایان غیر الله سکول شي غیر الله خو نه ابتدا ان یو شی پیدا کړی دی نه ثانیا نو دوی ته په حقه کې موږ په حق باندې یو نو قل لاغي جواب دی فإنما أدل على نفسي زمو ذرم په ناس بل باندې وین اهتدیتو او که زه په هدایت باندې نو دا زما کار نه دی فبما رحمته فبما يوحى الي ربي په سبب د دې چې وحي کوي ما ته رب زما ما ته الله وحي کوي د دلالت نه بچ کړم د غلطونه د ناجایزونه د کفر شرک نه او د ظلم نه بچ کړم فبما ونهتديت کذب په هدایت يم نو دا د الله رحم دی فبما يوحى الي ربي په سبب دی چې وحي کوي ما ته رب زما دا د الله پر رحم باندې انه سميع قريب دا الله تعالی سميع لما اقول چې دوام قريب دی مني ومنكم زمانا تاسو ته ما ته تاسو ته قریب دی هغه نحن اقرب الی من حبل الورید دا ورته وی چې ما ته وحی کیږي زده پیدا که تاسو دا وحی ومنل تاسو په هدایت کې تاسو به دنیا د آخرت د عذابونو نخلاشي خو دی وحی باندې عمل وکي او صلی الله ورته ولو تراک چریتا ولید واخذو وبني ول شي اذا بعثوا چې ژوند شي وبني ول شي واخذو اذا بعثوا من مكان قريب دا مكان قريب من الموقف الى النار د موقفنا اورتا وبني ول شي ملائكي بولاري وقالوا ابو هديه تجي قيامت شي یا مرگ و خراشی زن کدن شي دنیا کې زن کدن او اخیرت کې مرګ دو وختو کې د یرمان کوي ځن کدن کې او مرګ ایمان راړي وقالو دې آمنا بي موږ ایمان راړې په الله باندې موږ ایمان راړې په الله باندې ځن کدن کې وای یو قیامت کې وای قیامت کې ټول کافران وای موږ ایمان راړې ځن کدن کې ټول کافران ایمان راړي لا يؤمن النبي قبل موته الله ورته وای هو ان لهم التناوش چرته دی لر راوستل تناوش دی ته وی چې راوستل دی ایمان تاسو ایمان غواړی ان لهم التناوش چرته دی لر راوستل دی ایمان من مکان بعید د مکان بعید نه او دنیا و د ایمان ځای د عمل ځای دنیا و د ایمان ځای دنیا و دلته جرن د جماعت نه پیژنې ته اوس ایمان راړي دا خو ټول ایمان بیا راړو بیا خو یو کافر نو او کې ایمان الله قبلو وزن کدن کې ان بیا خو ټول مسلمانان نه الله په خپل وعده کې من اصدق من الله قیلا الله ویذ په ځن کدن کې ایمان ایمان اختیاري منظور نه اضطراري او بل قیامت کې ایمان راړل فائدہ نه ور کوي وقد كفروا به فدجر کافران شوی دی به په الله تعالی باندې في من قبل په دنیا کې ويخلفون بالغيب وشتل به کول په غیب باندې په غیب باندې به ګمان کو من مکان بعید د مکان بعید نه دنیا کې به خبرې کولې جنت نشته دوزخ نشته دی پولیس سرات نشته دی میزان نشته دی طول نشته دی دا به وي ويقذفون ويشتل به کو يقولون بالغيب بالظن فګمان باندې لګیا او من مکان بعید د مکان بعید نشي دنیا ده اوس تاسو ایمان راړی وحیلا بینهم حائل بشي حجاب حائل ستوي حجاب بینهم په ما بین دای کې حائل براشي حجاب بینهم په ما بین دای کې و بینما او په ما بین دا ایمان کې یشتون چې دی غواړي اشتهای کې یعنی غواړي د ایمان غواړي حائل براشي کما فعل بیا شاعب وبکم دای سره کما فعل بیا شاعب لکه چې کړی وی دي باشیاعهم بامثالهم فامثال لدی تر په کفر کې من قبل فخوا مخکینو کافرانو سره من دغه شان کړی دی ښا من قبل انهم كانوا پدې درو دی په شک په شک د توحیدنا د قیامتنا د بعثنا مریب سخ شک کوي ظاهر ښکارو د شک او ایمان نه راړو قیامت نه منو دای په شک کې الله تعالی وایي ټیک ته نشته کې اوس بټینګ شاه نو په دې سورته سبا کې الله اثبات توحید اثبات رسالت په ډیر عجیب انداز سره وکړو او د کافرانو اعتراض د بعث نه د بعث نه د رسالت نه انکار د قران نه هغه وکړو نو د کافرانو خباثت هغه ذکر کو د کافرانو خباثت هغه ذکر کو انکار توحید هغه ذکر کو انکار رسالت حقانیت د قران هغه ذکر کو نو د صورت موضوع توحید چې الحمدلله الحمدلله او رد په فرق باطل او باندې چې څومره کافر دي کم قسم په ټول باندې رد کو اثبات توحید اثبات رساله تخویب بشارت قیامت حاصل راوته د صورت لا اله دا حاصل راوته او سبال ارمان کوئی اوس راشي توحید اومنه اوس سورته فاتر کې ورته وای دا مکی دی امخ کې سورته مکی دی مکی د مکی سره مناسبت ده په دنیا کې الرحمن بالتربیه فيه تربیه ورکړه ملائکو مؤمنانو ته مؤمنانو ته رسول الله لګل مؤمنانو منل دي مؤمنانو منل دي او ذات پیغمبر ذات کتاب ورته را لګل دي ښا نو تخصیص کوي الحمدلله صفات کامله قدیمه خاص د پاره د الله تعالی دی شریک ور سره نشته د انواع 40 انواع 4 به سبا راضی انواع 4 هغه مرتب سبا به راضی ښه انواع 4 چې ملائکی دي ورپسې ستوري دي بیا ورپسې پیریان دي بیا بنی دم دي انواع 4 دا اصول د شرک دي ښه اصول بیا دین لار خطا شوی د ګټی ته لوټی ته ارته ته خدای وی هر حیوان ته خدای ویلی دی ښا او خدایان لار څنګه جوړ کړی دی لار چې خطا شي بیا خطا یي الحمدلله صفات کامله قدیمه خاص لپاره د الله تعالی دی شریک ورسره چې د انواع اربعونا انواع اربعه سورته صافات کې مرتب ذکر کیږي تخصیص یو کو صفات الحمدلله الحمدلله دا مدعا شو دا دلیل دی فاطر السماوات هو فا دا الله پیدا کون کې د اسمانونو دی والارض د زمکو دی اسمان ته وګوره کنه دلیل د توحید د الله دی زمکه ته وګوره دا بل دلیل سفلی مسنا و ثلاث و رباع نو دلته کیوم هغه مسنا و ثلاث و رباع راړه چې صاحبان د وزرو دوو دي د دریو دي د سلورو دي ويزيد في الخلق اذياتكم په جسم د ملائکو کې د جبرائیل علیہ السلام شپږ سو وزرې دي د جبرائیل علیہ السلام شپږ سو وزرې دي او بل د جبرئیل علیہ السلام شپږ ته ورغی بر چې ورغه جبرئیل علیہ السلام د رسول پاک نه پاتې شو وی بر نشم تل حضرت وذر می سوزی نو بیا ملائکی رف رف ملائکی ورته وی بیا هغه لړی دا غي ډیری وذری دي په زرګونو دي دا غي وذری بیا غي لړی رف رف ملائکی رسول پاک سره ويزيد في الخلق ما شاء الله ان الله على كل شيء قدير الله پارشمان نو دای دای دو دلایل ورته وی د اسمان او زمکا دا دال دی په توحید د الله او رسولانو ته ملائکی الله را لېږي فبما یوحى الی فبما یوحى الی مخکې وی کنه په مخکې صورت کې فإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي چې وایي کې ما ته رب زما هغه ځای پر لګوي ما يفتح الله اس الله وي الله فارشي باندې قادر دی ولا مانع له انشته من کون کې الله تعالی لرا وما يفتح الله واغج کلاو کې الله تعالی للناس د پاره د خلق من رحمت من ابواب رحمت د دروازو د رحمت فلا ممسک لها نشته بندون کې هغه لرا وما يمسك هغه چې بند کې الله تعالی په چا باندې فلا مرسل لها نشته کلاون کې هغه لرا فلا مرسل له نشته کلاون کې هغه لرا من بعده پس د بندول د الله نه من بعده من بعد امساکه پس بندول د الله تعالی چې الله یې بند کیا بسو کلاو کی هو العزیز الحکیم دا الله تعالی عزیز دی او حکیم دی دای بل قدرت دی الله وی کلاول زکم تنگول زکم قبض او بس راضی صحت او مرض راضی رزق کله ډیر کله لګ دا زکوم دا زما کار دی ښا دا سموایي بل چاته نسبت نسبت مکوي غیر الله ته نسبت مکوي د رزق د تنګي د رزق د کولاوي دا نسبت دا زکوم تاسو نشي کولای ښا وګوري تاسو د الله تعالی دی عظمت ته د دې ترجمه حدیث کې رسول پاک کړی دا وایي اللهم لا مانع لما اعطيته یا ایها الناس اے خلقو یعنی اے هیرون کو ناس ته ناسین دي هیرون کی ته وي د خدای نعمتونه یې کړی دي کنه دومره نعمتونه ورکې نه شاکر دي خانه هیرون کې دي یا ایها الناس زګوي اے هیرون کو د نعمتونو اذکروا نعمت الله یا کی نعمتونه د الله تعالی علیکم پتا سبحان دي سمر انعامات د الله وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها یا کی نعمتنا دال کوپرا زمانه هل من خالق اشتر خالق غیر الله غیر الله تعالی نه يرزقكم چې رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان نه فنازلول د باران سره څوک شي چې بل باران ووري زي تاسو دي خدایانو ته وای دا باران بند کې یا دې خدایانو ته وایي باران وروي نی ورول شي نی بندول شي ښا یو الله دې بس هغه باران وري زرغنا کوي رزق ور کوي او يرزقكم من السماء بنزول المطر والارض بالنبات لا اله الا هو لا اله نشته اله چې رزق ورکي باران وري الا هو غیره غیر د الله تعالی نه بي د الله نه بل څوک څه نشي کول ټول الله کوي والقدر خيره وشره من الله تعالی خیر او شر دواړه د الله د جانو نه دي د غیر الله په کې اختیار نشته دي فانا توفقون طرف ته ګرځول شي نو په کسری سره کم طرف ته تاسو تاسو ګرځول شي نوې چې کثره کې تو فیکون کې د فی کثره وای تو کذبون تکذیب کوي بیا ولې تاسو تکذیب کوي ښا کوم طرف ته ګرځول شي ولې تکذیب کوي د الله د توحید وای یکذبوک تسلی ور کوي کدی تکذیب کوي وای یکذبوک کدی دروغ غنی تعالی را تکذیب کوي ستا انکار کوي فقد کذبت رسلم تکذیب کړه شو د رسولانو دې رسولانو ته دروغ ویل شي او دې کاذب دې ساحر دې یا بن یدمو پریانو ناسی وی جن په عطف دخا یا بن یدمو پریانو ان وعد الله حق وعد الله حق فبعث سرا وغيرها رجوع قیامت د حیات د دنیا دا ژوندم دوکنه کی دی ژوند کې سړې دوکه کیږي طالبانو لا یغرن لا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه درنه کی تاسو لذات دو آرامیان په دی یو یاد کې جمع کړل ښا دو یو دنیا دو کباز د طالبانو دنیا سره دوکه کې نو حتی چې بربادي کې کافر کې ولا یغرنکم بالله الغرور ادوکه نه کې تاسو په الله تعالی باندې غرور دو کباز ابلیس شیطان دغه هغه الله د رحمت نه لري کړی دی نو تا د رحمت نه لري کوي هغه دوکله ته تا دوکه کوي په دنیا باندې دا دنیا ورته دومره خسته کی کنه چې دی ورپسې ارس پریدي دین مين ورپسې بیا پریدي ارس ورپسې پریدي خاله نو دوکنه کی لذات د حیات د دنیا وایا دا به دوکه کی ولا یغرنکم ادوکه د کتاب لپاره غرور دوکباز ابلیس شیطان شیطان دوکانه کې ښا چې ان رحمت الله واسعه رحمت الله کولاو دې وا کوا چې تکي ان الشیطان لكم عدو شیطان تاسو لپاره دشمن دی نو به غیرت مو جوړيږي فتخذو عدوا ویني سي تاسو په دشمنای سره تو ور سره دشمنی کو کنه هغه خو مرګري غني ځان سره هم الذين دعا کسان کفرو چې کافرانی لهم عذاب شدید دې پر عذاب سخت دی سا عذاب ول ورکم بشارت اوس بشارت ورکی مؤمنه چې شیطان د دنیا نه ټګای نه ځان اوساته یو شیطان یو دنیا دا دوړ ټک نکی دین منه پاتې کی د قران نه بده پاتې کی د علم نه بده پاتې کی د دوړ نه ځان وساته والذین کفروا کان امنو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات عمل کی صالحه لو مغفرة واجر كبير ذي لپار اجر مغفرت دې اجر لوی ولا افمن زين له سوء عملي هغه چې خسته شوی هغه بد عمل ناکار عمل ویني فرآه حسنا ویني غیل الخستا عمل بد کوي وای دا ښه کار دی کمن یطیع الله وليس كذلك ند دارنګي دا کوم ځای برابر دی فإن الله قد ترى الله تعالی يذل من يشاء گمراه کوي هغه سوچ رضا وشي ويهدي هدايت کوي من هغه چاته يشاء چې رضا وشي بچ کوي د گمراهینا حلا هلاکهم چې دې باندې به هلاک راځي جهنم ته بدی افتونه به پر دې پروا مکوا ان الله علیم الله علیم دې بما يصنعون فاغه چې دې سکی نو فلا تذهب نفسك تم هلاک و نفس دې ایمان نراړي قران ته ناراضي او توحید نه مني مخفکیږي ولې مخه پکېږي الله وی زه هدایت کوم هدایت ستا کار نه ته اراءت د طریقې کو ستا کار څه دی تلار خیا ان الله علیم الله علیم فیجازیهم به فی القیامه بما يصنعون هغه چې کوي اوس بل دلیل ورته وی چوي په باران سره سلويخ کال باران به وشي د دوه شپېلو په منځ کې شپېلې به والی شي تبر او دي د زمکه نه اوس غیا راو دي بوټي ونی راو دي بیا به تر راو دي من کان یرید العزه اوس یو سړی دی وې پیدا کېږي او عزت غواړي په دنیا کې او په آخرت کې نو عزت چا څخه دی الله څخه دی دا خلک وې عزت عزت راوستون کې الله دی عزت الله څخه دی ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين بریات کې الله وی عزت الله رسول پاک مؤمنانو لره مؤمن له الله ډېر لوی عزت ورکړي ټیک د ظاهر کې ور څخه هیڅ نه خدای الله په نظام ډېر مشرف معزز دی ذکا الیه دی الله تعالی ته یسعد الکلم الطیب خیجی هغه کلمې پاکي د مؤمن چې ذکر کوي کنه دا په بر رواني مؤمن ذکر کوي تسبیح وای قران وای تهلیل وای تو تهجد کوي لګیاي منځونه کوي الیه دی الله تعالی ته یسعد الکلم الطیب خیجی هغه کلمې پاکي لا اله الا الله طول والعمل الصالح عمل صالحه اعتقاد صحیح دی عمل صالح دی يرفعو کیږي الله تعالی تا هغه الله تعالی ته کیږي ورزي والذین یمکرون السیئات او کسان چې مکر کوي د سیئاتو شرک کوي د الله تعالی سره او مکر کوي د دین اسلام توحید د پیغمبر پشان کې بد رد وای پیدا کوي الله تعالی زګه تانه بد عمل پیدا کو او تی غریبان مونږ بد عمل یا تخک پر او حسنا یو سړی ته بد عمل خط کاری یا تور بدبخت دی والله خلقکم بالدلیل ورتوید توحید په ذات د انسان کې دا دلیل په ذات د انسان کې ښا والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا دار سنه چې مونږ دي ښا ولا تدعون ذيغي لا مونس لا حمل الا بعلمه مگر په علم د الله تعالی سره الله ته معلوم نه چې دا به پیدا کیږي دا به یا بني شند به عمر یو بوډا تا یو معمر سړی دی بوډا دی ولا ينقص ان کمیږي ولا ينقص ان کمیږي د عمر ددنا من عمره د عمر ددنا نکمیږي د عمر ددنا الا فی کتاب مگر مکتوب دی په کتاب کې چې د عمر به دومره ښه دوره کال به دومره رضی به لا عمر الله تعالی وای ما ته معلوم ده انسان چې پیدا شه د عمر به دومره عمر د انسان الله ته معلوم دی د بوډا ځای ته ورتی حرام ته ورتی شیبا بوډا والی حرام ته ورتی ځوانای کې بزی په بوډا والی کې بزی دا الله ته معلوم دی د علم یو الله ته دی که چاته پته وا رښتیا وای که چاته د مرګ پته ځای معلومه څوک باغ ځای ته تلوي کار چا سو وی بیا دې ان ذالک پدې تر دا ټول علی الله یسیر دا لیکل او دا علم په الله باندې آسان دی الله ته دا هر څه ما حضر دي ښا دا هر څه ورته معلوم دي د انسان علم کې الله واحد لا شریک دی ستا په ذات کې دلیل توحید موجود ته غزان ته وګوره ځان ته وګوره کنه سړیا نو چې انسان ځان ته وکتل من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې ځان پیژن رب او پیژني نو چې ځان نه پیژني نو رب سو پیژني کافر ځان نه پیژني دا قران کې مخ کې راځي ښا بل مثال ورته وای چې دی پوه شيخه دا خود مشر معمر ځوان بوډا شیبه هرم دا عمر الله وی دور کوم ما ته پته ده چې دې به دومره مودي دومره وخت به وما يستوي البحران نو ندي برابر دواړه دریابونه خوک او تریخ یو خوک دریاب دی یو تریخ یو کفر یو اسلام کفر اسلام برابر دی توحید او کفر برابر دی وهذا ملح اجاج ادا بل دریا تریخ دی ملح تریخ دی اجاج ډیر هغه داسې تریخ دریاب دی او به ترخی دی نو دا یو مثال د مؤمن دی بل مثال د کافر دی یو مثال د اسلام دی بل مثال د کفر دی ومن كل ذا اريونا ككافر دي كمسلمان دي تاكلون لحما طريا خري اغه وخت تازه دا دریاب کې وبې بیړې دي کنه او بل اخشلې دي تب ته وو چې تاسو طلب کې من فضیل فضل الله الله تعالی نو ولعل تشکرون د پاره تاسو شاکران شي په خروج الفلک بعد دخولي فيه بیړې جیاد سالم راوته بل دلیل ورته توحید وی انقلابی دا انقلابي دلیل دی یولج الليل فی النار داخلی شپې لره پرد کې نو خارج کې درځنه دا شپه ويولج النار في الليل داخلي رد لره في الليل فشپه کې يخرج الليل منه نشپه داري نو رد وګدشي کله شپه وګدشي وتخر الشمس اتابي کړی دي شمس او قمر روان دي روان دي کل یجری ټول جاری وی روان وی لاجل مسمى هغه نیټه معلومه پوری د شمس معلومه نیټه ده د سپومای معلومه نیټه ده بیا به ختم شي ذالکم الله ربکم دا الله رب تاسو پالون کې مربي له الملک دا الله تعالی لپاره با شهیدا تصرف دی علم اختیار دی ولا ينبئك مثل احد باحوال الدارين خبر بدل کی او تن په احوال د دواړو جهانو مثل خبير په مثل خبردار الله تعالی الله د په دنیا حالو وی د اخرت حال درته وی استا خو خدا که اخرت ته تیارې کې اګزان غر کې دنیا لا یا ایها الناس والجن اے بنی دمو پیرانو ټول محتاج ای الله ته انتم الفقراء تاسو ټول محتاج ای الله تعالی ته الى الله الله تعالی ته والله الغني الله غني دی بے پروا دی الحمید محمود دی په خپل حاجاتو کې هغه محمود دی په خپل حاجات ان یشاک رضا او شد الله تعالی یذهبکم بو بدی تاسو لربکی تاسو وياتي بخلق جديد راځبو کې په مخلوق نوي سره ولو کان ذا قربا اگر کوي صاحب د خپل ولای ک خپل دی رور دی بل دی هیڅنا دا خلق د بل پته مې انما تنذر الذين پته سره تبيره تنفع بانذارك نفر سی په يرول استا کسانو ته يخشون ربهم شريك در خپل نه بل غيب په غيب باندې جنت دوزخ الله دې دې پیغمبر نه او يريږي اغیر علامه ته د واقام الصلات او قائم کوي موذ عبادت بدني کوي او عبادت مالی په عطف دی عبادت مالی کوي ومن تذکا چا چې ځان پاک توحد توحید قبول ک ځان پاک فانما يتذکا ځان پاکي مفیدا لنفسه مفید د پاره نفس ته فائدې تا ته ځخانه وإلى الله المسير الله تعالى تذكر ذل سيرورت ګرځیدل الله تعالى ده دا شروع ده په بیان فرق د مسلمان او د کافر کې بشارت د مؤمن ته تخفیف د کافر ته وما يستوي الاعمى برابر نه د کافر ړون والبصير امومن روغ ده هغه ویني توحید الله عرض ویني وما خلا چې تیر شوی دی تیر شوی فیا نذیر پای کې رسول پیغمبران یو امت نشته چې په تکذیب کې انکار وکستا مخفقېږي کړي تعالی منی دروغ غني تعالی را فقد كذب الذين تکذیب کړو دروغ غني وا کسان من قبل چې په خوا دین جاءتهم رسلهم راغلی وغی ته رسولان دای بالبينات ومعجزو سره وبالزبر وصحفو سره الله وای ما ترا واستل سری یشا یذهبکم ویات بخلق جدید دلیل توحید دی الم ترایت نو ګوري ان الله پر الله تعالی نازل الى اسمان نما ان ابو فاخرجنا به خارج کم په دیو موسر ثمرات مختلف میوه مختلف الوانو چې رنگونه داغي مختلف میوه په باران ومن الجبال د جبالنا غرونه راړل طالبانو میوی مختلفی غرونه مختلفی ومن الجبال جددن اد غروننا جددن رغدیوی څنګه رغدیوی چرته بغیر سپینی چرته بغیر توری چرته بغیر شینی چرته بغیر سوری جددن بیزن سپینی بعضی بسپینی وحمر او بعضی بسری مختلف الوان مختلف رنگونه داغه غرونه وغرابيب غرونه به غرابيب من غرونه جبال سود تور شدید تور کولا د کولې تور غربي خانه وګورا دا میوي مختلفي مختلف میوي دي ا مختلف غرونه دي مختلف غرونه دي او غرونه مختلف الله جدد رقدي جدد ستوي من الجبال جدد رقدي دا تور رغده ده دا سپین رغده ده دا چې تاسو دی بونیر ته ورشي دی غرونه ته وګورئ عجیب عجیب غرونه دي عجیب به ماربل دي چرته شنو چرته سرو چرته سپین چرته تور او عجیب عجیب ماربل دا غرونه دي خسود او غرابي به غرونه تورو نو دا غرونه مختلف ما پیدا کړی دي دا غرونه مختلف ما پیدا کړی دي او تاسو لا مختلف میوي پیدا کوم مختلف مختلف مختلف مخلوق می پیدا کړی دي ومن النار او بعض خلقنا مختلف دیغه رنگونه لاغي والدواب اذن دسر دواب عام مخلوق شو والانعام چارپایا زناور مختلف الوانه مختلف رنگونه دا غي او رنگونه ته وګوري د زناورو مختلف رنگونه یې کنا زي ګوري ګوري ګوري کذالک کل جبال پشان د غرونو د غرونو دی مخ اختلاف ته وګوري نو دغه شان د زناورو اختلاف ته وګوري کذا کذالک کل جبال په شان د غرونو غرونو دا رزق انسانان دا ټول اخرجنا به ثمرات مختلف الوانه چې مختلف رنگونه نو دا مختلف رنگونو اشیاء اوس تل پیدا کو ورونه مخکې پیدا کړی دي مخکې پیدا کړی او بن یدم ازناور اوس پیدا کوم دلا څنګه یجب پیدا کیږي مختلف الوانو چړیاګر ته ورشال ته بوینه دا مختلف الوانه كذلك الجبال پشان غرونو اریان بشخانه اذا مختلف زناور ته وګوري تبع اریان شي یا الله عظمت الویستا د ارسن معلومیږي د ارسن معلومیږي اوس الله وای د دین ټول نه به فائدہ اخلي د دې ټول نه به فائدہ اخلي څوک انما يخشى الله من عباده العلماء یریږي د بندګانو د الله تعالی نه انما يخشى الله ولې تر یریږي د الله نه من عبادی د بندگانو د الله نه العلماء علما یریږي یره به په عالم کې ښه علماء کې یره ده چې کله عالم کې یره ختم شي دروغ وای ایره په کې ختم شي بعد قیامت ته بیا یا قیامت ته خانه چې کله قیامت قرب قیامت ده علماء کې به یره ختم شي اوس لاشته په داسې وخت را روان دی چې بالکل یره به ختم شي د قران د پاسه هغه بربادي وای چې تبع اریان شي الله دې موږ تاسو بچو ساتي دا ولي دا د قیامت نه خلا انما يخشى الله من عباده يريږي د بندګانو د الله نه علما علما به يريږي ولي د الله عظمت فإن الجنة هي المأوى إنما يخشى الله من عباد العلماء او الله وی ذالک لمن خشی ربه ذالک دا جنت لمن د پار دا غچا د خشی ربه چیریږي دربنا دا آیات په صغرا کې او قیاس به کې او هغه به کبرا کې انما ذالک لمن خشی ربه هاي كبرى داي صغرى انما يخشى الله من عباده العلماء علماء يريقي دا علماء بزرگان اولیاء فقها چې تیر شوی دی کې ټولو کې یرا وخانه دومره یری دل تاسو یقین اوساتئ چې زه درته نشم ویل دا غیره کچرته یو یو مثال در توام دا کتابونه ګوري د علماو د اکابرو دا نمونه عبارتونه وایي بیا د قران تفسیرم کو ارته کوا ځان غر کې من فسر القران برای فليتبوا مقعدو من النار چا چې قران تفسیر پر رائے باندې وکړو ځان له کند او کنسته په دوزخ کې لوی کند چې جهنم به داغې نه پناه غواړي خدای دې موږ د دین او ساتي علم خشه دې خو ګران چلول ګران دي رسول ګران دي ښا الله دې تاسو له موږ له علم راکي سفيان سوري رحمت الله عليه وي من اراد الدنيا والاخره سوچ اراده د دنیا او د آخرت لري فعليه بطلب العلم د باندې طلب د علم دی طلب د علم وک دنیا باندې مخي اخرت باندې الله خکي ذا علم دې ذکر یو کسانو هغه لساتو کسانو ته سبق خې لشل کسانو ته علم خې موذونه بخې دویم وی سفیان ثوری رحمت الله علیه وی ما من عمل نشته دی عمل افضل من طلب العلم بهتر د طلب د علمنا اذا صحت فيه نيته چې نیت پکې صحیح وي ګره ښا کستا نیت په علم کې دای چې زه به سکول ته ورشم نو هلاکت دی دا خو هلاکت دی چې سکول ته په ورشم نو ماستر شم تبعی له تبعی خدای دې نه مسلمانو ساتي دا نیتونه کوي چرته ثانیت دی چې زه بس د پلار شم ډوړای خورم ډوړای نه ډوړای خو دې تعالی خدای درکې دا چې علم نه کړ دې ډوړای نه ورکې نو تا علم کو تا به پری دی عالم چې ينفع بعلمي نبه برسي په علم خپل سره نور تا افضل من الف عابد دې به تر زر پیرانو نه زر پیران دی پلکا یو عالم بل پلکا دې به تر زر عابدانو نه نو الله دې مونږه تاسو لا د بل د نفي د رسول کوشش او طاقت توفیق راکړي ابو تراب وای عمل چې دا محتاج دی عمل لکه موز یو عمل دی موز یو عمل دی کنه دا عمل څه ته محتاج دی دریو سيزونو ته یو نیت ته نیت باندې پکې کې دویم علم ته چې د موز علم در تخی قوما جلسا قرأت سیدا رکو ټول پیجنې خمدیدار کې چې د دې علم در سره قوما جلسه قاعده قوم قرات چې دا غیر نو علم دا عمل دریو چې دونه ته محتاج دی یو نیت ته نو موږ د نیت دی وکړو دویم د موږ علم ته او دریم اخلاص ته عمل دریو سیدونو ته محتاج دی یو نیت تا دویم علم تا او دریم اخلاص تا ابو تراب ویلی دی خواه رضی الله تعالی عنه ورونو الله دې منګه تاسو لا په علم باندې عمل راکې په یو یاد عمل کو په یو حدیث باندې عمل کو والله دې منګه تاسو له عمل راکې او ځکه چې عمل رک شو امامانو د مذهب بلا مسله کوله علم پشان د مالګه کوي مالګه نمک مالګه پیژني عمل پشان د اوړو کوي اوړو ډیر دي مالګه لګي علم لږ پکار دی عمل ډیر پکار او زمانه برکه شو علم ډیر دی او عمل پکې دوره غونته نشته دی انما يخشى الله او عبادت بدنی او مالی کې ليوفينهم خامخا پورا بکم دیتا اجورهم ثوابون لري بدلی لري په جنت کې په آخرت کې ویری لهم زیاته ور کوم دې من فضل دې فضل خپل انه غفور شکور دا الله تعالی بخون کې دې بخون کې دې شکور قدردانی کوونکې لاعمالهم بخون کې لقصورهم قانه قصور شوی الله بخنو شکور قدردانی کوونکې اعمال لرینا اثبات د حقانیت د قران ذکر کوي ښا چې عمل ته به تیارې دا قران چې قران وای عمل ته به تیار شي والذین اوحینا الیک هغه قران چې ما وای کړی تا ته من الكتاب د قراننا هو الحق لا حق مصدقا لما ما موافق دی مصدق تصدیق کوونکی دی یعنی موافق دی لما مع لما بین یدی هغه چې مخکې دی من الكتب الارض ان الله بتیتر الله تعالی بعبادی په بندګانو باندې خبير خبردار دی بصیر لیدون کې دی خبردار دی بصیر دی اوس الله انعام ذکر کوي چې دا کتاب مې درکړې دی ته نور سوای ثم اورثنا الكتاب بیا په میراث ورکه ما کتاب قران په میراث سره ورکو قران الذين غتان ته استفینا چې ما غوړه کړی دي من عبادنا د بندګانو خپلنا دا می غوړه خلکو ته ورکو قران ښا دا دی غوړه امت تراغله دي امت غوړه دي او غوړه کتاب ورته راغله دي اوس دې ته غوړه خلق ناتي زکیه به غوړه خلق هر کدو کړي نشي راتلې ورته غوړه خلق ورته راځي اس استفینا چې ما غوړه کړی دي من عبادنا د بندګانو نو الله د دین شکایت کوي ګوره ما ورته داسې کتاب ازلم په میراث سره ورکو حرام او استقیم نو دې درې کسه درې فرقې وګرځیدل ښا منهم ظالم لنفسه بعض ظالم دې په نفس باندې هغه د قران نه دی ویل ښا دا لوی ظالم نه چې قران نه ویل ومنهم مقتصد بعض دین مقتصد دې هغه الفاظ وردی معنی نه وردی مقتصد دې ومنهم سابق بالخيرات بعضی سب مخکوالی کی پنیکو کی باذن الله په توفیق د الله تعالی سره دا ټول توفیق د الله سره دی ذالک دا توریث دا میراث کتاب چې تی ورته راوستي کینولې والفضل الكبير دا فضل کبیر دی هو سبب فضل الكبير دا سبب د فضل کبیر دی ښا دا قران سبب د فضل کبیر دی فرض کبیر څه شه طالبانو جنات داتې بدل دی جنت ته جنات عدن جنت اقامت ته يدخلونها داخل بشری دی جنت ته يحلون اغسطول بشي في دي دري واړو ته ابو یوسف سے وای دري واړه په کې راضي ښه دغه مؤمن دی خو یو نه ویل بل الفاظ ور دي او بل معنی کوي دري واړه مسلمانان خو دي کنه دا درې واړو کې شامل دي ښا خدیم په شامل دي سړیم شامل دي امیانم شامل دي طالبان علما ټول له شامل دي ښا ټول درې واړو ته ابو یوسف سی وای ټول له شامل دي یحلون فیها غسول بشدی درې واړو ته فیها په دې جنت کې من اساور کم نور الاس د من ذاب د ذابنا ولولا او وربکلی چې دې ته لؤلؤ ملغلره غم رانه لرکو جنت ته راوسو ان ربنا لغفور شکور رب زمونږ بخون کړي او شکور قدردانی کوي زمونږ دا غلګي عمل سمره قدردانی وکړه سمره بدلی راکړي سمره انعام راکو الذي اغذات حلنا جنازلكم من دار المقامه دار دي قامت تش جنت دي دار المقامه اي الجنه في جنت دخا من فضله بفضله ستومانی ورته وي ستومانی دلته انسان دې ستومان شي چې ډیر کم لکه تاسو یو بجې شي نو ستومان شي بیا وای ستړي شو خوب ورشي چاله تور شي ستومانی په جنت کې نشته ستړیواله نشته په جنت خوب نشته په جنت کې ښه الله دې موږ تاسو په فضل موزي دا انعام الله کې تعالی کتاب درکړې په میراث سره او چې چرته مسلمان قران ته ګوري د الله د رضا د پاره ځان په پوي او پاغي عمل کوي دای مراتب دي ښه دای زائد دای بشارت دي دای مقام دي لا د مقام الله وسره وعده ده وعده کړی ده جنات عدن يدخلون دای وعده ده کنه او ذالک دا توريث په میراث راي کې دا درک دا سبب د فضل عظیم دی اوس الله وای څوک نه مني نو ډیر دی غي نه مني والذین کفروا تخویف یا کسان چې کافران دي لهم نار دیل اور د جهنم د دائما ولې د دائما حکم باندې شي کوله په دای باندې لا يقضى فیصله یعنی حکم باندې کیږي فی په دای باندې فیموت پس مړ شي ولا يخفف عنه انا بشي ثانو لدينا دا علا اتوار پر د چټای لا ته چټي بم پکې نشته دي من عذاب یا د عذاب د جهنم نه كذلك نجزي دارن جزا ورکم كل كفور هر کافر تب الله چې کافر په الله باندې توحید نه مني وهم ادا کافران یسترقون فریاد بکی یتذرعون زاری بکی فریاد بکی چغی بوی یسترحون چغی بوی فریاد بکی فیا پدی دوزخ کی یقولون ویبا ربنا اے رب اخرجنا من خارج کی ددی دوزخنا من النار وردنا الى الدنيا امونږ بوزي دنیا ته وی الله من جو باسد دې دوزخ نه ابو دې دنیا ته نعمل صالحا چې عملک صالحا نیک غیر الذي غیر داغنه كنا نعمل چې موږ عمل باکو د کفر شرکیات باکول نو اواز ورته وشي دیگر از حق چه خواهی زندگانی کی قدری ای قدر هم ندانی تنور د خدای نه ستون غواړي دا چې درکړې او تا غو پیجند تلا نور غواړي اولم نعمرکم دای جواب ده اولم نعمرکم ای عمر منو درکړې ای کافر تبوي اولم نعمرکم ای ما عمر نو درکړې تاسو ته ما هغه مقدار چې ګیره دې سپینه شي بس کفن درته غوستې اوس کفن درته غوستې تیار شه درې واړه پیغمبر قران نور اغله او د ګیره سپین وختونه اغلي دا ورته ویخه نور عمر مې درکړ ته نور عمر سره غواړي ستا عذر ختم شو فذوقوا وسكيف ما للظالمين نشته فار ظالمان من نفير مددگارنا مددگار به نه کیت فو عنهم العذاب دې ځان کوي چې دا دا وایي چې موږ عمل کوو نو الله تعالی په دې باندې موږ له اجر راکړي لکه موږ خو عمل کوو خو کارونه کوو الله تعالی وینا الله ستا په نیت په عمل باندې عالم نه ان الله عنده الله تعالی دغه دا ګمان کوي چې ته نذیر نه ایا مونږ ته نذیر نه راغله ان الله عالم الغیب الله عالم دې په غیب د اسمانونو ان الله عالم غیب السماوات الله تعالی عالم دې په غیب د اسمانونو په غیب د اسمانونو عالم دې ول ارض او په غیب د ځمکه باندې نو ستا په بډاوالي نه دي عالم ستا په بډاواله په هرم ستا په آرامیتو ستا په نیکه الله نه عالم ستا انکار کفر هغه باندې الله نه عالم هغه ته اشاره ده ان الله عالم الغيب الله عالم نه په پټو باندې غیب د اسمانونو چې اسمان کې پټ سدي او غیب الارض په غیب د زمکو باندې انه علیم د الله عالم دی ذات الصدور فاثرات السینو باندې عند ربي پني دربان الا مقتا غضب غصه غضب غصه الله لا غصه کیږي ورته ولا يزيد الكافرين ان زيادږي کافران لا كفرهم كفر دي الا خساره مگر زیان تاوان زیان تاوان کافران چې څومره کفر کوي دومره زیان کې راځي تاوان کې راځي لا لا ځان له عذاب تیزی او ګرمۍ قل ورته وای ارئیتم خبر راکې دی به موږ به موږ د خدایان خلاصې کنه کافران وی عیسی ابن الله عزیر ابن الله الملائکه بنات الله شابوی ادا به موږ خلاصې دا لاغي جواب دی قل ورته وای ارئیتم خبر راکې شرکاوکم د خدایان استاد او شریکان استاد اقامه قل مسلمان هغه وی پیر بابا را ورسه کله وی لوی ځوان را ورسه دا قامه قل مسلمان دی ته قامه قل دی پویږي نه چې رسیدون کې یو الله دی رسیدون کې څوک دی یو الله غیر الله ته आवाज مکو چې پس ما دې څه پیدا کړی دي هم لهم شرکون فی السماوات یا دې لر شرکت دې لیمیټډ د پاسمانونو فی خلق السماوات په پیدایش د اسمان کې ستوري پیدا کړی کس خو مې ک نور ام آتے نه بلکې ما غاتل کړی دې ته به کتاب په کتاب سره دلیل نقلی دې ام آتے نه یا را ما ور کړی دې ته کتاب دلیل نقلی هغه کې ما لیکلی فهم علی بینه دای په دلیل باندې دی په حجت چرته وکړه آسماني کتاب کې وخیته یو هم آتے نا اے ما ورکړې بل ما ورکړې دې یو کتاب دلیل نقلی دی فهم دی علی بینه په حجت باندې منه جانب د الله تعالی بان لهم معي شریکا چې ما سره الله وی شریک دی زمګه کې اسمان کې اتباعهم غرورا د پاره دوکي دوکه ور کوي دوکه من بل اخلاصو من بل شفاعت کو ما نه اخلاصو له بل شفاعت کې الله وای توبه واسي د شرک نه اسلام راړي ان الله يمسك السما الله تعالی ساتي اسمانونه دلیل توحید عقلی او پکې اثبات رسالت ته ان الله يمسك السماء الله يسار کړی د اسمانونو داسې ساتلی دي والارض ازمکا زمکه ساتلی ده انت ذولا کې لا تزولا د پاره د دې چې زایل نشي د نظام نه زمګه کو خو دې د ارث به ختمي که اسمان راو غوري د ارث به ختمي کې لا تزولا د پار دې چې زائل نشي الله وای ما ساتلی يمسك السماء والارض ساتم اسمانونه ازمکا ان الله يمسك السماء الله یې سار کړی دي ساتلی دي اسمانونه ازمکا نو سنه ان تزولا کې لا تزولا د پاره چې زائل نشي چې زائل نشي اون خوځي الله یې ساتي خانه اسمانونه زمکا دریابونه اوس پچې ولئن قسم می دی خامخا قسم می دی زالتا کذایش اسمان یا زمکا او خوځي زمکا یا اسمان زالتا زائل کېدو ته وي خوځېدو ته وي او خوځي زمکا یا اسمان ان امسکهما ما امسکهما سوق به ایثار نکی سوق به ایثار نکی من احد ما امسکهما من احد ایثار باندې کې دي دواړو له یو تن من بعدي پس الله تعالی نا من بعدي پس خذول الله چې الله یې خذي نو سوق به ایثار کی ها سونامي راوست نو چا بندول شو بالا کوټي جوړ کو په دې ته نږدې غونته یو خول نو بیا دې څه چل کو دنیا په یو دغه باندې الله نه ویریږي ویریږي او کافرو انه کان حلیما غفورا دا الله حلیم دی ډیر صابر دی غفورا بخون کې دی سره دین تاسو استغفار نه وای سره دین نقض قسمونه ماتوي قسم به اخره بیا به مات کی قسم ماتول دا د لیونه خدي مثال دی تیر شوی دی قسم باندې ماتوي ښا نو الله وای کزمه کې اسمان نظام کې فرق راولي ګره هوا او هوا په عادیان راوستا پته یو نه لګی دا نور پهلوانانو دا دا دا کرین مین ورته سوې دا دا کرین ورته سو عادت پهلوانانو ښه دا کرین ویل دا په لاس کې اړو راړو نور پهلوانانو هایوی زمونږ د طاقت څوک نشته دی امریکا وای زما د طاقت د مقابله څوک نشته دی نشته دی د ټول نفي کوي الله خوشته کنه الله به ذاتي ذلیل کی ته وره بیړای میړای ولا څه چل کوي ور سره ښا ذاتي افت پیراولي چوبه خي ورته چې ذات شته دی هغه منی کنه هغه ذات چې واحد لا شریک دی تو ګوره مسلمان له الله داسې طاقت ورکي چې د دې ځای نه به اسرائیل ولي د دې ځای نه به انډیا ولي د دې ځای نه به موتن ختمي ښه داسې طاقت به الله ورکي الله تعالی دې مسلمان په قران او دین باندې کلک کی چې دې کلک خدای شته کافر غب کول شي دومره یریږي دا کافر د ټیزن د ټیزن سم کریدونکو ذالتا مکر معنی عمل سیئ ناکار الا باهلی مگر په اهل دا غمان دی خکه امزان لا بد کې امزان لا فهل ينظرون دې انتظار نه کې الا سنت الاولین مگر طریقې طریقو د اولینو ته سنت د اولینو طریقې د اولینو فی الهلاک فهلاک کې هغه مخکینی ما څنګه هلاک کړی ته غي ته انتظار کې هغه شان عذاب در باندې راولم زلزلہ سیلہ چڑک تندر فلم تجد له هو بنومي فلا هرگز بنومي لسنت الله د پاره طریقې د الله تعالی په عذاب کې تبديلا بضدها قصد داغه ټیک باغ عذاب راځي په غي باندې ولن تجد هرگز بنومي لسنت الله د پاره طریقې د الله تعالی تحویلا الى الغیر ګرځیدل غیر تنا نیر باغی ته دی ښا نیر برادی دای تخفیف ورکو و یریګا توبه و باسا پیغمبر راغه ایمان راړه قران راغه توبه و باسا الله ته متوجی شه اولم یسیرو ایدی نګری ایمکنون الله دی منکر کیږي توحید الله تعالی نه الله نه مني اې نګری دی پزما کې وګوره چا پیر لړ شو ګرځه او ته لاندې ناشته ته وګوره هغه وګوره د خر او استاد فرق نشته دی ښا هغه لړو او ته لړې هغه راغې ته راغلې هغه هم سیلو کو ته هم سیلو کو هغه هم چار چا پیره قتل ته هم چار چا پیره قتل نستاو دا خر څه فائدہ فرق څه فرق شته دي کې یو ټکی د طالبانو هغه راکې سیرو فی الارض دا غي باندې خپل ځان جوړول خپل عمل برابرول عقیده عمل اخلاق ټیک ته په سفر کې سړی خو مو ویني بد مو ویني عبرت والی احسانو کې چا سره خو عمل جوړ کنه نو عمل خو هغه بوتلې عمل خو در کې فرق نه راځي چې کرزو دا متلونه ته وایي اته متل مګر دی كيف كان عاقبه الذين فينظروا كيف كان عاقبه وګوري په نظر وګوري سره یو عاقبت کتان من قبل فيعتبروا منهم عبرت والي لا غيرها ما کان الله ليعجزه من شيء نه دی الله تعالی چې اخلاصي د په یو شي کې عاجز شي الله تعالی دې ته نو تخلیق چې د اخلاصي د عذاب د الله نه داسې معنی کو وما كان الله نه دی الله تعالی ليعجزه من شيء چې عاجز شي اخلاصي د عذاب د الله نه په یو شي سره فی السماوات پاسمانونو کې ولا فی الارض نه پزما کې د الله د عذاب نه نشي خلاصې دی ښا انه کان علیما دا الله علیم دې په فساد تاسو باندې قدیرا قادر دې په مواخذه په گرفت تاسو باندې نیولو نیولو وو کی علیم دې په فساد تاسو قدیر دې علی الکل کمال علمه وقدرته لو يؤاخذ الله الناس كچنين ولي الله تعالى خلق الان بما تبو في العالم یو سړي ګناه کولې دی نیولې ما ترک علی ازوار من دابت نبو پاتې شوی په مخ د زمکه باندې یو دابا یو دابا بولې نه په زمکه ځکه نو هر انسان په بل انسان زیاتې کوي کنه هر زناور په بل انسان باندې زیاتې ته کوي کنه دا خروم به جګړه کوي کله کله تا د خرو جګړه لیدلې ده عجیب جګړه یې کنه دای دا مرغیم جګړه کوي مرغۍ جګړو خلې دي دا کنه یو بل په اوال کې را پردی میګي جګړې کوي کنه ما ترک علی من دابتن د خرود اسونه جګړې کې ویني د اتیانو جګړې کې ویني او ته څه خبره بیا په ځمکه سن پاتې شوی ښا ولکن یؤخرهم بما کسبوا چې دې کسب کې پرې ده کې دې له اخذ جميعهم بحيث ما ترك على ادوارها نبه پرې خو د پومنه کمانه من دابت یو دابه ولکن یوخرم لک مؤخر کید ل اجل الاعتذار چې عذر پیش کی مسلمان ته وای الى اجل مسمى د نیټه معلومه پوره پرې د شل کاله دته کتوبه یو باسله فاذا جاء اجل پاوا کې راشي اجل مطلق ده لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فإن الله فتذر الله تعالی کان می عبادی دې په بندګانو بصیرا خبردار فیجازیهم بمراتبهم جزاء ور کی په مراتب د دې سره سورته فاتر کې الله تعالی اثبات توحید دلائل عقلیه دلائل عقلیه باندې اثبات توحید کو تخفیف توحید اثبات رسالت په عجیب ناج سره حقانیت د قران او بشارت ورک مؤمن لا التخفيف ورک کافر لا حاصل د صورت راوته س لا اله الا الله محمد رسول الله دا حاصل راو طالبانو موږ د پلار اپریشن نه دوه کوي الله ورته صحت ورکی دا بل دعا کوي قاری وی قار احمد کې دې الله تعالی دې اخلاص کی نیاز الله الله تعالی دې جیل نه اخلاص کی خصوصي دعا ورته دم دې مفتر څخه الله تعالی دې ټول صحت ورکی الله تعالی دې ټول خوشاله کی تاسو دعاګانې کې امان رسی په بلوچستان کې باندې الله دې کلاو کی اوس به الله تعالی کولاوي ښه الله دې ټول کولاو کی الله دې دې ملک ته خیر کی الله دې مؤمنانو ته خیر کی الله ته وي زمو مور او پلار بیماران دي هیت دعا او کې الله دې ټول ته خیر ورکړي اپریشن کړی الله تعالی دعا ورته کوي الله دې کامیاب راوړي بیمار دی الله تعالی دې ول صحت ورکي او الله تعالی دې ټول له خیر ورکي اے طالبان ټول ته خبرو کو زمون په نوم باندې دې زیدا کې کونډه کې یو څوک دې رزیل زی ګرځي هغه چاندې کې چاندا غواړي دا یا ساتي موږ چاندا چر نه کړی دې کلو ته پته ده دې صوابه مردا پیښور ته پته کوارت هر ځای ته ذکر مونږ چاندنه لکړي هغه د رزیل دی ګرځي وي سره چاندا ورکو چاندا غواړم دا اونې سي حکومت ته موام او عوام ورونو ته موام چې ویني ته دومره وړه بوې مال راولي او خود ته هم چې خاوندان ته وایي چې دا د لجمات کې ونی سي او خي پلن کې اول یو وایي ما چرې چاندا وختنه زه چاندا غواړم به تاسو توام نه تاسو راړی په خپل زموږ وختو ته ساجت دي خدای دا غل د غل دی څوک نه اهل بچی دی ان دا ما بدنامي دا بدنامي دا ته رامیان دي ښا خدای دې تبا کی خدا تاسو دې خرونو ته خويندو ته ټول ته زما اعلان دې کې چاوري سو بس ما ته سوال جواب کوي ما پولیس ته ویلي دي الله تعالی دې تبا کی او الله تعالی دې هلاکی چې بل بنامي موږ شانو نه دور غي یقین ساته ډیر ضرورت دې چاته نه وام دوستان می دیش نایان می کرت نه راوالم ورته وامه راړی رااله خدای دې غي خوشاله ساتي ټول ولیکن چاندي د انوم راته دین سپک کاریږي چاندا جایز ده دانه چې ناجایز ده دا چاندا جایز ده هم ماته په ځان بد کاریږي بالکل دین راته سپکاوي کاریږي نو هغه کار ځکه نکوم دومره یو کانال د مکه شته خرڅه به کو خرڅه به چکلاته وي خدا دې نه کوي خدا دې رضی دې سړی بدنامي دا څوک د کمسل ارامي زیه دې نو مونږه بدنامي کمسل خډیر دي کنه نو زه دې رونو ته مو هم خويند ته مو هم دې عوام ته مو هم طالبان ته مو هم چې دا دې نه وایي او مال راولي خدای پاک دې تباہ کړي او دعا وکي طالبانو الله دې تاسو ټول حوایج برابر کړي دغه سرکوزه دې خدای دې لارې دې لاندې کړي او خدای پاک دې وتا مونږه تاسو دې چاندو نه وساتي یو خدای پاک دې مونږ له غیب نه راولي یا بیا ته الله ته نو الله تعالی حسبي ان سوالي علمه بحاله زمون مرګري عمرې لته دعا ورته وکي الله تعالی دې ایمان خو عمرو کې الله تعالی دې هم دعاګانې قبول کی او نور عمرې لذي الله تعالی ټول عمرې قبول کی د چا مریضانی د چا مشکلاتي د چا کورونو کې تکلیفونه الله دې ټول لري کی الله دې زمو خويند مین ټول لرونو لختيات ورکی زمو وجې سر دې ثوابه الله دې ول صحت ورکی بیماران دې الله ټول لدی الله خیر ورکی او الله تعالی دې تاسو زمونږ د خیر نصیب کی او الله دې موږ تاسو نه رضا شي طالبان دې الله تر تازه ساتي الله دې خوشاله ساتي مجاهدینو ته دعا وکړه الله تعالی دې انګریزان تباہ کی الله دې په کابل کې مردار کی الله تعالی دې امارات اسلام طاقت ورکی الله دې د پاکستان حفاظت وکي افواج پاکستان ملک پاکستان الله دې حفاظت وکي کافر یری خو ګر یری گئی ما تمام مسلمانان هغه د پاکستان اری او سپایی دي او حفاظت به کو خدای دې مونږه تاسو له طاقت راکې کشمیر کې کې jihad راغی مونږ ورته ځکه نه کاپستان هندو سره هم مزه کوي سړیا دی بل یا تخ یا تختا خو خدای پاک دی کافر نه بچو ساتي الله زاد ملک دا د دین چې قله دا خدای پاک دی بچ ساتي الله تعالی دی ټول اسلامی ملکونه بچ ساتي د کافر نه د کافر تدبیرونه دي الله هبا منصورا کی ربنا تقبل منا انك انت السميع